کړی دي او را لګلی دي او دا غي تعلیم ټول امت اور کړی ده او دوم قسم هغه اعمال دي چې هغه د انسان د قلب د زړه او د باطن سره تعلق لري د هغه اعمال او تعلیم هم قران عظیم شان او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیمات کې موجود دي اعمال ظاهره چې د انسان د ظاهر بدن سره تعلق لري منځ ده روزه ده زکات ده حج ده نکاح ده میراث مسائل دي تجارت ول مسائل دي او دا شانت اعمال باطنه باطنیه چې کوم دي دا هغه هم مستقل احکام دي مستقل اعمال دي چې پاغو کې لوی نه لوی عمل د ایمان نه عبارت هغه ایمان دا شان ته توحید توکل رضا شکر دی الله جل جلاله محبت دی الله جل جلاله عظمت حصول چې د انسان زړه کې د الله جل جلاله محبت راشي د انسان په زړه کې دا الله جل جلاله عظمت او لوی راشي او دا شان ته د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم محبت انسان زړه کې راشي او هغه عظمت انسان زړه کې راشي دا اعمال باطنیه دي کوم اعمال چې دا غي تعلق د ظاهر سره ده دا غو اعمال صحت او فساد دا علم فقه بیان لري علم فقه کې د مانزه د صحت او د فساد احکام موجود دي د مانزه د روزه او د زکات او د حج د معاملاتو د اخیستلو د خرڅېدلو ټول احکام هغه علم فقه کې موجود دي د اعمال باطنیو کوم تاسو خدمت کې عرض کړل دا هغه صحت او فساد دا هغه احکام په کتابونو د اخلاق کې او په کتابونو علم التصوف کې چې کوم ده موجود دي ظاهری اعمال لمونځ روزه زکات حج وغیره دا ټول شعائر د اسلام دي دا د اسلام او مسلمانۍ علی علامات دي انسان به دا اعمال ظاهره کوي بیا به د مسلمان ویل کیږي د تو مؤمن ویل کیږي دغه شان ته د اعمال باطنیه هم شاعر د اسلام دي دا د اسلام او د مسلمانۍ او د ایمان علائم دي علامات دي نشان دي بلکې علما لیکي چې دا باطنی اعمال په نسبت تر ظاهري اعمال ته لوی شاعر د اسلام او د دې د حصول ډیر کوشش پکار دی نو اعمال ظاهره اعمال باطنیه اعمال ظاهره علم فقه ذکر کړي اعمال باطنیه علم التصوف کتابونه علم الاخلاق کتابونه ذکر کړي ان شاء الله په هر یو باندې به بحث کو وګوره تاسو د پوهې لپاره اعمال الظاهریه دوه قسمه دي یو هغه دي چې الله جل جلاله او شریعت موږ د هغه په کولو باندې حکم کړی چې هغه ته اعمال الصالحه وای نو د اعمال الصالحه په کولو باندې الله جل جلاله موږ ته ثواب راکړي او په پرې خودلو باندې عذاب راکړي کوم توبه و نه وستل او یا الله جل جلاله ته مغفرت کونه فرائض واجبات مستحبات په دې باندې د الله جل جلاله طرف ته مونږه مأمور یو په خپل درجه کې او فرض باندې فرض په درجه کې واجب باندې واجب په درجه کې د سنت او د مستحب په خپل درجه کې مونږ مأمور یو په پوره کول باندې په کول خدای ثواب راکړي په کول باندې یا حساب ده یا عذاب او دوم قسم هغه اعمال چې د اعمال سیئه او بد اعمال وي هغه حرام دي ناجائز مکروهات په دې باندې الله جل جلاله د شریعت قانون ته حکم دار دې دې نه بزان بچو حتی الوسع په نه کول باندې خدای مختصره کوي او په کول باندې الله جل جلاله متعذاب راکړي دا شانته اعمال باطنیه هم دوه قسم دي دا موږ ذکر اذکار کو دا خالي دا تصوف نه ده دا دا اصل تصوف د حاصلولو د لپاره ذریعہ ده ذکر اذکار تسبیحات دا مقصد نه ده مقصد هغه بل شی دا د هغه د حصول لپاره ذریعہ ده البته ډیر مجرب ده چې دا ذکر استار علما او تجربه کړي په دې سره د انسان د باطن اصلاح کوي نو باطنی اعمال دا هم بعضی واجبات دي بعضی فرائض دي او دا شانت بعضی حرام دي او بعضی مکروهات دي نو باطنی اعمال چې کوم فرض دي واجب دي نو د شریعت د طرف نه د قران عظیم شان او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تعلیماتو د طرف نه موږ مکلف یو چې هغه فرض او واجب د اعمال باطنی او ادا کړو او د هغه د حصول کوشش وکړو لکه څنګه موږ فرض ده نو د هغه حصول هم دا شان ته فرض ده او کوم اعمال باطنیه چې حرام دي مکروه دي ناجایز دي د هغه نظام بچول پکار یو دا دا ضروری دي د حرام نظام بچول فرض دي مکروهات نه ځان بچ کول ضروری دی واجب دی لازم دی نو د اعمال باطنی او د نه کول په وجه باندې به الله موږ ته هغه عذاب راکړي او په کول به خدای ثواب راکړي د اعمال باطنی او کوم چې حرام دي ناجایز دي دا هغه په کول به د خدای نه کې موږ ته خدای عذاب راکړي او په پرېښودلو به خدای ثواب راکړي په اعمال باطنیو کې اولنې او ډیر اهم ترين فرض هغه ایمان ده او ایمان د انسان د زړه سره تعلق لري دا اولنې نهایت اهم فرض ده چې د دې ایمان نه سوا باقی نه اعمال باطنه د خدای په دربار کې قبول دي او نه اعمال ظاهره هغه د الله په دربار کې قبول دي بغیر د ایمان سره مسلمان نشي کېدل نو ایمان دا اهم فرض ده د ټول فرایضو مقدم اول اهم فرض چې مسلمان او انسان ته متوجه دي الله طرف ده هغه په الله جل جلاله ایمان کومګي تاسو طالبان د علم علم عقاید کې په دې باندې مستقل کتابونه لیکل شوي دي ایمانیات او تاسو وايي نصاب کې داخل دي کتابونه شریعت قید او نو د کتابونه اعمال باطنیه اجمالی مجموع هغه تاسو ته یو فهرست بیانوم ان شاء الله ځوان باقیو په هر یو باندې ان شاء الله تفصیلی خبره کوم اعمال باطنیه چې فرض دي داغه حصول فرض ده پر خودل باندې انسان ګناګاری دي اول فرض مثال سیاد کې ایمان ده توبه د توبه یو انسان ګناه وکي د ګناه نه بعد په د باندې توبه وستل دا فرض دي او کو توبه نه وباسي ګناګار توبه بل فرض صبر د صبر انسان به د معصیت نه صبر کوي طاعت باندې به صبر کوي مصیبت باندې به صبر کوي کوم احسان چې د صبر خپل محل کې ان شاء الله بیان کوو صبر هغه راوړل په خپل زړه کې صبر راوړل د صبر ماده پیدا کول دا فرض دی او به صبري ناروا ده په ګناه باندې جرأت ور کول مصیبت وخت کې به صبري کول او معصیت باندې هغه دا چې توبه نه وباسي نو صبر حاصلول دا فرض دي شکر د الله په نعمتونو باندې شکر وستل دا هم فرض ده انسان په خپل ځلو کې کیفیت ته خوف او درجه پیدا کړي د الله خوف ویره دا په ده غالب شي خوف هم ډیر وي خو ورسره ورسره دې امید هم وي چې کېدای شي الله مې رضا نشي الله جل په ما باندې رحمت وکړي نو خوف کیفیت پیدا کول رجا حاصلول دا هم فرض دا شانت زهد د دنیا د لذات ترک د دنیا خوندونه پر خودل همیشه د شریعت تابع کېدل د الله جل جلاله د احکام لذت او خن دا غالب کېدل او د دنیایي چیزونو لذت او خن مغلوب کېدل بلکې د دنیا ټول کارونه د شریعت تابع کېدل د دې معنی دا چې موږ دنیایي لذتونه پرې خو زهد زهد حاصلول دا فرض دي دا شان ته توکل ځان کې پیدا کول ماده د توکل په الله وای مې توکل الله فهو حسبه توکل ماده په ځان کې پیدا کول به توکلی نه کول دا شان ته دریا نه ځان بچ کول د غرور او د تکبر نه ځان بچ کول د حسد د د راځي نور اعمال غرور او تکبر هغه حرام سمجھ کړه خبره کړه نه قناعت حاصل ول سره قناعت حاصل د الله جل جلاله محبت او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم محبت حاصل ول دا فرض دی د الله جل جلاله عظمت لوی د پیغمبر علی صلوات و سلام عظمت او بلایو لوی خپل ځړ کې راوستل او ځای ورته ول دا فرض دی دا شان ته دی الله په هر معاملې باندې چې موږ سره په دې ژوندۍ کې پیږي هغه باندې رضا قضا بالرضا څه مصیبت تکلیف ته تور رسید څه بیماری ته تور رسیدل هغه باندې فزان کی کیفیت ته رضا پیدا کول دا فرض دا واجبات او فرائض د اعمال باطنیو دا مختصر فهرست حرام ناجائز هغه اعمال باطنیه اول شهوت د خپل زړه د شهوت ماده مغلوب کېدل د شهوت ماده مغلوب کېدل دا غي اثر دا چې به زه ده تاغه هغه قوای شهوانیه پر کول استعمال نشي بد نظری درنه ونس د ګناه او د جرم خبرې په وګونو باندې وانه وري په دماغ کې د ګناهونو تصور رانسي په زړه کې د ګناه خیال رانسي نو شهوات مغلوب کېدل نو شهوت دا حرام ده ناجایز ده بې ځای استعمال او د افات الزبانیونه ځان بچ کول افات الزبانی دا حرام ده غیبت درو چغلی کوم چې د زبې ګناهونه دا حرام دي نه ځان بچ کول ضروری دي دا شانته تکبر نه ځان ساتل غرور نه ځان ساتل حسد او د کینې نه ځان ساتل دا ټول محرمات هغه د اعمال باطنیو دي حب جا د مرتبه محبت ځان غټ سره د تخکاریږي حب مال بس چې سوې زما په دې جب کې را پریوتل حب مال که حلال که حرام خو چې زما دې جب تراتلې دا ټول هغه اعمال باطنی چې دا حرام دي او شریعت موږ نه دې مطالبه کوي چې د دین ځانونه بچ کې دا د خپل زړه نه وباسي نو اعمال باطنیه چې واجبات او فرائض دي هغه ته په اصطلاح تصوف کې فضائل وایي څورته فضائل کوم چې محرمات دي هغه ته رضائل وایي نو خلاصه ده چې د فضائل د حاصلولو کوشش او د رضائل د ختمېدلو کوشش دا دواړه الله جل جلاله او د الله پیغمبر موږ نه غواړي ما په خبره پوه شو کې پوه نشو ډیر خلک خاص کر موږ د علما او طلبه جماعت دا د دې اعمال باطنیو چې کوم فضایل دا غو د حاصلولو نه او د رضایل د بچ کېدلو نه کوشش نه کوي بالکل دومره غفلت ته دومره زیات غفلت ته چې لسره دا بیماری او تخکاریږي نه لسره دا یو حکم د شریعت او تخکاریږي نه اصل مقصود د تصوف دغه ده دا دوه خبرې دي چې د موږ باطن په فضایل باندې خایسته شي او فضایل باندې مزین شي او دغه فضایل د اخلاق حمیده او رڼا پکې راځي او د رضایل ظلمت دغه تیاره ختم شي بس دا تصوف مقصد همغه علما او طلبه د دې خبرې نه نهایت غافل دي دا ورته یو شیطانی فریب وکړه یو سره ده هغه مون صحیح کوي مون روزه زکات اعمال ظاهریه صحیح طریقې سره ادا کوي خل کې نزړ کې حب جاه حب مال ریا حسد کینه ټول خبرې پرتی دي شریعت وای دا فاسق د فاسق شریعت وای دا فاجر ده دا د فسق او د فجور په ګناه باندې مبتلا ده اگر که په ظاهر کې متقی ستاري خو باطن شي کوم دا غل رضایل نه ډک ده نو د ظلم په اعتبار باندې دا فاسق او فاجر ده اگر که د ظاهر بدن په اعتبار باندې صالح او متقی ده لدی وجه نه خلک په غفلت کې پریږ بس موږ کوم روزانه سم زکات ور کوم نور ته بهر می معاملات څنګه واغدي کله چا سره مې کې نسل څنګه وا مکه شانت دي کمی حسد کول کمی کینه کول خو بس خالی په جمعات په سر کاول کې ولاړ بیا کوم ورسېدل د وحي انتظار ده په باطن کې په کوم غول لړلې په ولړل ټول شي الله مسلمان مبارک وسلم ډیر خلک هغه د دې باطنی کوم رضایل چې دي د دا لغونې د شي باریک غوندې دي ډیر یو مثال باندې تاسو پوه تکبر دا حرام د ناجایز عزت نفس خپل نفس نه ذلیل کول دا مطلوب د شرعن اوس ته د تکبر او د ذلت نفس منځ کې فرق شته یو سړی له هغه مبتلا په تکبر کې خو ځان دا او تکاریږي چې ما نه عزت نفس کې مبتلا عزت نفس کو دا چې صحیح هغه تصفیه او تسکیه د زړه اونسي د تکبر د عزت نفس پته نه لګي زه تاسو یو مثال وایم زموږ حضرت مفتی صاحب رحمه الله تعالی او تبارک یو خلیفہ د مولانا غلام محمد صادق صاحب یغه فرمایل چې ما یو ځل مفتی صاحب ته وویل چې چې مونږ ماخه ماسپخینه مطالعه کوو ماخه مطالعه کوو د شپې مطالعه کوو غرض هم دا ده چې سبا طالب خپل نشي زمونږ دا مطالعه خو د خدای لپاره نشو لکه دا خو طالبانو لپاره نو خدای تعالی موږ ته په دې ثواب نه راکړي په مفتی صاحب مبارک فرمایي چې نه نه مولوی غلام صادق صاحب دا نه ریا ده نه تکبر ده دا عزت نفس ده تصل دا عزت نفس طالبانو مخ کې زبې عزت نفس دې تکبر سره څه تعلق دې د ریا سره څه تعلق دې ریا سره تعلق نه څه تکبر سره تعلق نشته دا خو عزت نفس ده کوشش دا کوي چې طالبانو مخ کې به عزت نفس دا مثلا طالبان خبر را پسې کوي چې سبق نه ده په سبب نه کوي نو دا عزت نفس ته پر خدای ثواب درکړي نو ګوره مولانا غلام صادق دا صفت نه لګیدله حکم یې تکبر او دریا ور باندې کړو یو کامل شخصیت هغه ورته په ګوت کړله چې دا عزت نفس دا مطلوب ده یو حسد ده او بل غیبته ده حسد نه روا ده حرام ده ناجایز ده او غیبته دا روا ده مطلوب ده شرع خو فرق ډیر هغه خفي ده دا باریک دی حسد یې ته وایي چې یو مسلمان یو نعمت ملاو سي الله ولا یو نعمت ورکړي او تو وای خدای د نعمتونو لري کړي دنه د نعمت لري شي بعض خلک پر ریاست کې دومره اوچت مقام ته تللی نو خدای ما ته مرا کو خلودونه لري ما ته مرا کو خیر ده خو چې زونه لري دا حسد سخته ګناه بل غیبته ده غیبته دې ته وای چې الله تعالی ته نعمت ورکړي د علم او د مال یا بل عزت ورته ورکړي د دیني عزت خدای د دې مبارک خدای له دې ما اخلا ما ته هم راکړه په دې باندې خدای په ډېر خوشحالي دا یو څنګه الله دې نعمتونو شکرانه په دې په ډېر خوشحالي ما ته هم راکړه په دې تا خزانه خو کمی نه نو ګور ډېر هغه ولې فرق ده نو غبطه دا مطلوب ده او حسد یو سړی مبتلا په حسد کې وي مبتلا په حسد کې وي او بیا دی وایي چې نه غبطه کو حضرت حکیم علمت اشرف علی ثانوی رحمه الله په جلسه کې تقریر کاو او ای یو خبره د سکو چې کېدې شي چې چا نه به مهم اوریدلې نه او دا خبره زه به تول تحديث بن نعمت تر تکو راځي ډایرکټ ویلی استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا خو ما خبره تکبر ولا وکړه او لباس ورته تحديث بن نعمت وروا وکړه د تکبر او لباس می د تحدیث په نعمت ور واغستلو ځکه ما به نشي ویلو چې زه تاسو ته یو مسله بیانوم عجیبه ناشنا مسله ده دا به تحدیث په نعمت بیا کوي له خیر او دا خو ما د نور خلکو تاثیر په کې چې بل چاته معلومه دا نعمت خدای پاک ما تر کړی دی نعمت اظهار ز کوم بس دوه رکعات وو او ته چې دا اوس چې کړي چې بل چاته موریدلی نوی ته په دې کې تکبر راجبه خو ما نه وسه تکبر او لباس ورته د تحديث بنعمت روا غسل دا محققینو ته پته لګي تحديث بنعمت مطلوب ده تکبر هغه مضمون نو حضرت په جلسه کې توبه ویستل استغفر الله ربي من كل ذنب استغفر الله ربي من كل ذنب دا توبه ویستل دا قانون دا ده چې بر سر عام ګناو کې دغه توبه هم بر سر عام پکار چې پټه ګناه درنه اوسې نو بیا توبه هم پټه پکاله نو حضرت ویل ما لا ګناه بر سره عام کو توبه هم بر سره عام وباس سمجھ کړه له خبر اوس د اعمال باطنیو او د اعمال ظاهرو فرق تاسو معلوم اعمال ظاهره په سترګو لیدل کی او اعمال باطنیه په سترګو نه لیدل د محسوساتو د قبیله نه نه او بل دا کله کله په بیا باطنی اعمال باطنی اعمال یو بل سره اختلاط راشي تکبر او د عزت نفس دا اصل د غیبتی فلهذا ضرورت دا ده چې یو مرشد کامل یو کامل مرشد یو سره د ځان د پاره تلاش مرشد کامل ساته وای مرشد کامل هغه چې هغه د فضائل په حصول کې مهارت لري او د رضائل په ازالی کې مهارت لري ماهر فی الفضائل او ماهر فی الرضائل یو او جامع د شریعت او د طریقت وي په شریعت باندې هم سره سره متحصل وي او طریقت پر رموز او اسرار باندې هم خبر او بل دې اهم خبره ده چې مرشد کامل دې توي چې هغه هم د فضائل په حصول کې لګیا ده او نور مریدانو ته هم د فضایلو د حصول ترغیب ورکړي طریقې کار وکړي دا ډېر اهمه خبره ده چې مرشد کامل چې په زمانه د ارشاد کې هم د خپل اسلام غافل نه په زمانه د ارشاد کې هم چې په مسند ارشاد باندې ناشته د خپل اسلام غافل نه وي لګیاوي فضایل دې محاصلې او درزایل نظام بچ کړي او نور خلکو ته هم دې تعلیم ورکړي نو د دې مرشد کامل په اتباع کې ان شاء الله العزیز فضایل به حاصلېږي او رضایل به د الله په فضل او کرم سره ان شاء الله خو دې وخت نو موږ دا نه وایو چې دا وظیفه اخیستل فرض دي یا د نس اصلاح د نفس فرض ده البته دغه طریقې چې کومه د علما او د بزرګانو وځ کړی ده دا لګلند لار ده زر دې ورسي دا مجربه ده خبر پېښ نه پېښ نو چې د یو مرشد کامل په اراده کې د مرشد کامل په تعلیماتو کې خپل اراده خپل تعلیمات ټول پنا کی بیا به تاسو فضایل حاصلېږي او د رضایل نه اجتناب ان شاء الله ولې حضرت مولانا رشید احمد جنگوهی رحمه الله هغه ته سره راغی طالب تلفونی یو طالب راغی ورته حضرت زستا مرید جوړېږم مرید راځستانوی حضرت غنگوهی رحم الله ورته وی ښا طالب ته مورید جوړیږي مورید څه صيغه ده طالب ته ویلي چې مورید څنګه د اسم فاعل د لباب فعل په معنی دی اراده کول سره دنه ما دا تفوس نه درنه کړی دغه صيغه میږي خو حالت په مدرسه کې سره زده کېده د خلقات راغله اصوفیانه معنا یې وکړه ایجا خو ماته نه راځي وی هغه صوفیانه معنا یې دا د مرید مسلوب الاراده باب فعل حمزه لپاره سلب ما قصد طالبان کوي نو مطلب دا مرید هغه ته چې هغه به اراده نه مسلوب الاراده بلکې علماء تصوف فرمایي مرید به د سوي لکه مړې او د خپل شیخ په لاس کې به چې هغه کوم سیر تاړي چې دې سیر تاړي چې دې سره په ځمکه نه باسي کوم چې ته تو راځي مسلوب الاراده دغه اراده نه نو یو مرید چې خپل اراده د مرشد کامل په ارادي کې راغې په تعلیماتو کې فنا کې ان شاء الله به کمال حجی امداد الله مهاجری مکه رحمه الله دا دی مولانا رشید احمد جنگوهی رحمه الله شیخ ډېر لوی شخصیت دی یو ځلی مولانا رشید احمد ګنگوهی رحم الله هم ده او حجی امداد الله مهاجر مکه رحم الله هم ده یو چا ورته دعوت کړی دعوت او چې کله مړی کې خو دل سره سترخان واچول نو حجی امداد الله هم حجی امداد الله مهاجر مکه رحم الله مولانا رشید احمد غنگوهی توای او رشید احمد کوټو اوچت شه دا دال واخله چې پاتې کې واچو تفریح په ځای کې راځه وکړه موږ طالب ته دا وایي بیا وځي کوم را پریږدي دا موږ به عزت کوي خبره موږ خرابه ده تیاره نو شدامه څنګه یې نه مولا څومره لوی علم خدای ورکړي عجیب د الله سره سور سوي وی رشید احمد اوټو او چې څه د دال والا په چوپاتی د مړی باندې واچو سپلوې په ځای کې نه ته دې حق دا نه جنب کې مولانا اسلام بن میر رحم الله چې چې اواز ته له مړی باندې دال اچ تګیار سپلوې په ځای کې نه سپلوې لګیا خوري دارک تعامل حکم دی ته دا چې لغونه وخت ډیر شول حجیم د الله ما جرمه کریم الله شیخ محترم ته یې ګرځلا ویسې امتحان مې راخیست الحمدلله تا په طبیعت کې استغیر رانه ده چې ما تا ته ویل چې چېرته پاتالته دا وخت تا طبیعت کې تغیر نه راغی چې راغی نو معلومیږي هغه تکبر ازاله تقریبا تانه سوي ده او زه ډیر خوشاله سم الحمدلله په دې نعمت نو د مرشد کامل نو حضرت ته جواب جواب د ډیر عجیب بهترین جواب هغه ته وی مولانا رشید احمد ګنگوهی رحم الله ویجی ما چې کله تاسو سره بیعت کړې زما اراده ختمه ده زما اراده ستا اراده چې تاسو غواړئ بس امز کوم ما خپل اراده بالکل ختم کړې نو زه خو هغه دومره لوی کمال ته رسیدلی نو د مرشد کامل په اراده کې خپل اراده فنا کې داغه په تعلیمات خپل پوها فنا کې د مسلط پر استعمال شي د علم ظاهري کوم دوه رفي چې بل استاد نو پښتنه و یو کتاب ټوګو چې موږ پاتې څوک صحیح علم باطن له خبره مشکله ده دا کتابونه پر سړی پويږي نه یو ډیر پوي سړی هغه سره تصوف یو کتاب ډیر پوي د دنیوي اعتبار سره ډیر علم ورسره ما ته علم یو کتاب اخستل ارمغان شاه ولی الله رحمه الله زه نه پويږم ورته دا څه به دا رښتیا چې مال راته کې دومره تصوف عامل عامل خبر یې زم نه کېدم پر نو ما چې موږ چې ملا سره چې ملایم خو نه خیر خو نو هغه چې ته مولي غوني بالکل دې میدان ډېر لري یقیني څه نه کوشه والله په بهر تک دې مرشد کامل خو لیکن دې وخت خلک د مرشد کامل په تلاش نه کوي د دوه وجو ځکه چې په دې وخت کې یقینا د یو صادق مرشد کامل لغونی مشکل ده لکه دا زمانه شر قرون ده نو مخلصین صادقین دا کم خو د دې هیڅ کله دا معنا نه ده چې سره ستل یو زمانہ هم الله د صادقینو د مخلصینو بندگانو په قیامت پورې هم نه خالی کوي خیر قرون زمانی کې د اصلاح ولا جنس ډیر زیات خیر قرون زمانہ او شر خلک کم البته دا زمانہ د شر قرون ده او د شر قرون په زمانی کې د اصلاح ولا د جنس لګونی کمزور دی یقیني نو بعض خلک انداسي چې څوک وګوري یا د پنجاب ته چلاک وي پیر سره پیر سره ګره پاک شوی نو څوک چې د پیر نوم واوري هغه باندې لړزه راځي او دا فلان خو ګیره خري یا چې لمونه څه کوي سمجھ نه راغله خبر خدا ضروری نه ده چې خامخا په دې میدان کې مخلصین صادقین نشته البته دا خبر تعالی شوای همت غواړي چې سره تلاش کو ځکه زه تاسو یو مثال وایم اصلي غنم پیدا کیږي اوس نه غوړي اصلي پیدا کیږي تاسو صحیح غوړي مصالح صحیح پیدا کیږي چام دا ویل چې غنم نه خورم خلګی دا البته تلاش کی چې کوم دکاندار څه غنم ملاوي خور ملاوي او کوشش کی چې خو غوړي راځي کوشش کوي چې ښه مصالحه راړي پر کالی کې واچي د دنیا د نورو سيزونو اگر هغه کې ملاوت راغله نه هغه ملاوت په انسانانو هغه اثر نه کوي ټول تلاش کې رخصي صرف علماء صلح او کله کله لغونی ملاوت راغی نو موږ په خپلواړه ول چې اوس مخلصین نشته صادقین نشته دنیا ورنه یاد نه البته دا خبره ضروری ده هغه حکیم اختر سبا کتاب کې لیکلي دي وی چې کلم تاسو ته یو مخلص صادق سره پیدا کړ بیا دروازې من راپته ویا دروازې نه کول لامل چې دومره خانقاه ده او دومره مریدان دي او داسې یو کار ده نه نه چې تاسو ملاوي کې چې دا دی الله له معرفت او د الله د عشق او د محبت لار ده کوړو کې دروازه یې خیر ده نو ذات ځان راځي نغوی بیا دروازې وې مناف کوه چې دومره خانقاه نو دومره مریدان دي او دا د هر زمونږ یو بزرګ تیر سره د حضرت خواجه خان محمد ابراهیم الله تاریخ وکړ چې دغه 25 لک مریدان اوس خواجه خان محمد او فاطمه خواجه خان محمد په دې زمانه کې کوم خدا ضروري دی خدای عادت تا ده چې دینه دنیا خالقین ځکه الله جل فرمایي یا ایه الذین آمنو اتقوا الله وکونوا مع الصادقین دا حکم دی الله جل جلاله مؤمنانو ته تر قیامت قیامت پورې تاسو تقوا حاصل کړئ او چې ته حاصل کړئ کونوا مع الصادقین روح المانی والے کی وای تخالطو وتجالسو تاسو اختلاف ور سره وکي ور سره کین رسول الله او صادقین سره حتا تكون معهم حتا تكون مثلهم تاسو دا غو په شان باندې شي څنګه دوم هغه چې دا خلک د وظیفو د بیعت او د اصلاح نه غافل هغه یو بل دوکه شیطانی ده موږ د جنید بغدادي رحمه الله احوال وګورو دا شبلی رحمه الله احوال وګورو دا حضرت زنون مصر رحمه الله احوال وګورو د سری شکتی رحمه الله احوال وګورو ٹھیک ده نو موږ بیا په دنیا کې ګرځي دغه سړی غواړي چې جنید بغدادي د جنید بغدادي رحمه الله په زمانه کې خو خلک هم د په شان او تقریبا نو موږ بیا لګای په جنید بغدادي رحم الله په شان باندې سره موږ ته پیدا نشي نو بس بیا موږ د خپل اصلاح نه بیا کینو د فضایل د حصول او د رضایل د بچ کېدل نه بس بیا کینو موږ ته په نو پیدا کیږي شیخ په پیدا کیږي سمجھ کړه خبر کړه او خو جلال چې هغه د هغه احوال دی وخت کې جنید بغدادي کومه نه کیږي د څنګه دا زمانه ده هم د پشانت اولیاء دي د شانت مخلصین ته تعالی شوکا کوشش وکا همت وکا الله جل جلاله خامخا ته یو صادق پلاس ورکړي او چې کلم تا اصلاح وشو د یو صادق صحبت ته وجبای یو عجیب بشارت او زیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته صحابه حضور کې فرمایي زما په مکه یو زمانہ راشي چې د یو نیکوکار عبادت تا د 500 کسانو سره برابر د یو نیکوکار عبادت به د 50 هغه کسانو سره برابر ثواب نو صحابي ونه سوال کوي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه نیکان به د هغه زمانه وي کده دې زمانه نبی له صلوات والسلام په دې زمانه د دې فتنې په دور کې چې انسان د ظاهر اصلاح هم وکي او د باطن اصلاح هم وکي نو عبادت دې الله په نسبت دومره قبول کړي د 50 حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیغمبر اسلام فرمایي د فیضو سره سید عمر فاروق رضی الله عنه د فیضو عثمان بن نورین رضی الله عنه نبی رسول الله فرمایي د فیضو صحابه په شان هغه د عبادت بدله خدای ورتي ولی ځکه صحابه ته د پیغمبر سره صحبت حاصلو او په دې زمانه کې د صلحا او صحبت نایاب ده د نایاب نه کمیاب خام خاص نو چې دې لګیا له دومره تکلیف وکړل دې درګه ته ځه سبا بلې درګه ته ځه بل بلې درګه ته ځه اوس ګرځي زما د دې باطل اصلاح سکو ته اخر او سایره خلاص د دې د شوارې د تکلیف په چې کوم صحبت تا ته ملاو شو او دا غي په جستا د باطل اصلاح او سره پیغمبر علی السلام فرمایي ستاغ عبادت شان دا لکه د 50 حضرت سینه او بکسد شان او خبره پوه شو حضرت امام غزالی رحمه الله حجت الاسلام هغه په دې تصوف کې نهایت مهارت خدای ورکړ کړی د اهلون دغه کتاب ده کوم د باطینی بیماریانو چې هغه د علاج طریقه یادوي او د هغه صحیح تشخیص کی سره حیران خو امام غزالی رحم الله فرمای چې د انسان د باطن اصلاح او باطنی عیوب باندې د خبرېدلو څلور طریقې مختصر څو طریقې څلور طریقې اول مرشد کامل مرشد کامل څه ته وایي تاسو مخکې تعریف وکړئ مرشد کامل دې ته وایي چې هغه بد په فضایل او فرضایل کې بصیرت او مهارت لري یو جامع د شریعت شریعت او د طریقت به او بل دا چې په خپل به هم د فضایل پر حصول کې لګیاوي اصلي به او نور مریدان او مسلمانان تمام د تعلیم مرشد کامل او مرشد کامل حضرت فرمای دا د اصلاح یو ډیر بهترین او کامل ترین لار سید یو کامل هغه مرشد پیدا مرشد کامل مرشد کامل په دې وخت کې څو خبرې ضروري دي د دې وخت مناسب اول مرشد کامل هغه ده چې هغه تا په قدر د ضرورت باندې د شریعت علم څومره چې د انسان ورته ضرورت ته پر روزمره ژوندۍ کې دومره د شریعت علم بدته وي دا یو شرط په قدر د ضرورت باندې با دته د علم علم په قدر ضرورت په علم د شریعت د تحصیل همی بنی یو مقبول دوم دا چې هغه کې به د اطاعت د کولو ماده وی واجبات فرایض مستحبات او سنن هغه به کوي او د محرمات نه به ځان بچ کوي بالفرض او تقدیر به تور تقاضای بشریت یو ګناه ورنه وسره فورا توبه وباسي په توبې کې ټال مټول نه کیدو دریم دا ده چې هغه به ذاکر وي یا هغه ذکر تسبیحات چې اوراد دي چې کوم خپل شیخ ورته ورکړي اوراد کوي ذاکر به همیشه لپاره غافل بني ذاکر به او یا به جن په یو شوبه کې لګیا وي مثال په تور درس او تدریس کوي تعریف او تصنیف کوي او مسلمانانو ته دا استفتاګانو جوابونه ورکړي دغه د دین شعبې چې خالص دی الله جل جلاله د پاره وي دا هم په ذکر الله کې شامل یو مدرس درس کوي او یا تالیف او تصنیف کوي نو دا هم په ذکر کې شامل ده دا هم ذاکر ده دا هم په شرط مفسد کامل باندې چې کوم ده پورا ده او بل دا ده چې دا مرشد کامل دا به مدعی د کمال نه وي دعوه به د کمالات نه کوي چې ما کې دا کمال ما کې دا کمال ځکه دعوه د کمال د یو شعبه د دنیا ده معلومی کې دا دنیادار پیر صاحب د کمالات ځکه بیانې خلک روپی راځي خو پیږي کنه پیږي او بل دا ده چې دا هغه سره په مجلس کې چې سکینه یو څو وخت دی هغه په مجلس کې کینی نو پتا کې دی اخرت فکر غالبيږي او د دنیا فکر مغلوب کیږي او د هغه زبان د هغه لاسونه د هغه قول او فعل د ټول کې برښتیاواله صدق وي نو دا چل شرایط چې اگر چې دا علما دا نورم زیات بیانوي خو ما تاسو تقریبا یو پنځه کوم زیات ذکر کړل چې دا ضروری دی پکې دا په صحبت کې کېنی د دنیا نه د رغبت کمیږي اخرت طرف ته د رغبت زیاتیږي دا معلومیږي چې مشکل لامل دوم امام غزالی رحم الله لیکلی دی یو چاته دا باس خلاصول کړه دا د سره یو ځای دوم دا چې کچاته یو مرشد کامل پیدا نسی نو هغه د ځان د پاره یو مخلص مسلمان دوست مقرر کی او دا سړی دی د مسلمان مخلص دوست دا خبرو کی چې په ما کې د شریعت خلاف کوم عیب او خبره ولیدله ما ته بیانوه نو دا هم د اصلاح یو طریقه ده او دا ثابت ده زمونږ د اکابر د اعمالو نه داغو د کارنامو نه حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی الله تعالی عنه ته وویل چې ته زما روري او ما کې کوم عیبونه هغه ما ته بیان هغه ورته وویل غلی سه ادب د وجې امیر المؤمنین ده کړه ادب د وجې نه هیڅ نه ورته ویل نه خامه ګور ته د مارورې ما ته خامه خپل عیبونه بیانې حضرت سیدنا سليمان فارسي رضی الله تعالی عنہ ورته وایي په پتا کې دوه عیب یو عیب دا چې تا په دسترخوان باندې دوه قسمه خوراک کړی او د پیغمبر علی السلام په دسترخوان به یو قسم دې خبرې تاسو متوجه شئ ورکی خبره دا په دسترخوان دوه خوراک دي د پیغمبر سم دسترخوان به یو خوراک فلهاز تا دا عمل د سنت خلاف کوي زم دا د کتاب دوه جوړه کپړې دي یو جوړ کپڑے د ورځې اغوندي او بل جوړ کپڑے د شپې اغوندي معلومیږي تا دا کپڑے له ضرورت نه زیات دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د چلنه کړی چې د شپې ځان ته کپڑے د ورځې ځان سبحان الله حضرت عمر فاروق ته ورته وایي یا الله دې اجر درکړي جزاکم الله د دې نه بعد د ایسم په ما کې نه وي ان شاء الله دا ډول عیبونه په ما کې نه وو زمونږ اکابر دا چیرته هم د خپل اسلام غافل شوی نه بل واقعا و حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته د مختلفو ملکونو سفیران راغلیو په یو مجلس په هغه مجلس کې حضرت ناس د مختلفو ممالکو سفیران راغلي کوم چې هغه د سره مجلس کاو کله چې د سفیران هغه مجلس ختم شو په دې وخت ورته اجلاس وایي هغه اجلاس ختم شو نو حضرت سید عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو مشکیزه را مټ یا لوټه را واخیستل هغه د وبو نه ډک کړل په دې کلی کې و بډوي خدای د هغه کور ته هغه وبو ورکړ اذن د ضرورت پیدا شي د استعمال نو صحابه ورته ورنه سوال وکړ یا امیر المؤمنین دا عجیبه مو نکارو کداول وی چون چې هغه مجلس کې زما یو شان او شوکت وو زه امیر المؤمنین وم او سفران مملکت کوم د ناس نو زما یو شان او شوکت ما ویل چې نشنی ما په نفس کې علو راغلی تکبر راغلی چې دغه تکبر پرې ختم مشکلات دا زمون اکابر دا طریقه تر دې تر دې اوس وخت کوم چې صحیح اکابر زمون مخلصین هغه صادقین هغه چې ته هم خپل اسلام غافل نه دي سي دلون حقانی کې ما دوره کوله نو زمون از مفتی صاحب رحم الله له کوارټر نه راووت نو دوم د اصلاح طریقه دا چې یو دوست مخلص په ځان باندې مقرر غیر مخلص نه په دې وخت خو څوک چاته عیب بیانوي نه او که عیب درته ولیدل بیا کوټي هم نه بیا چې عیب درته وویني دې سړی ته کېنستلې دې ته کېنستلې دې ته کېنستلې دا دوست مخلص نه دا دشمن دی که تا ته آیه بیان کې دا خو هغه ډېره اوچته مرتبه ده دوستي ده که بیان یې نه کړي مثال پټي او که دا چې تا ته نه بیانې آیه او تا پسې لګېدلې دنیا در باندې خبره کې معلومېږي دا نه شو درېیمه طریقه دا ده دا ډېره عجیبه وه د اصلاح طریقه سبحان الله چې تا کوم دشمنان تا مخالفین نو خامخا به تا خلاف خبرې کوي تا خلاف ته پروپاګاندا کوي نو تا خبرې وګوره چې کومې رښتیا دي او کومې ضرور دي چې درو یا خو بس درو دي کومې رښتیا دي هغه نه ځه زمونږ قطب ارشاد مولانا سید عمر گنگوهی رحم الله خانقاه قدسیه گنگو شریف کې دغه خانقاو څنګه هغه محدث لوی عالم په بعضي بدعات باندې بیرت کاو په هغه وخت کې په هندستان کې یو بل مولانا او نوم ناخلو هغه هم ډېر غټ کولا خو هغه د بدعاتو کوم د یو سم هغه نو حضرت په هغه باندې رسو نو هغه به کوم چې دا د بدعات ولا مولا نو هغه به په مورې تعامل کوي نه مله باندې کفر فتوا کنځلې کوم به خبرې هغه به تفصیلي کلی او چاپ کولې پر سایلو نو د مولانا بشیر احمد کومینه مولا یو خادم خاصو مولانا محمد بخش کله به چې رساله رااله مولانا شامل کوم ویره نو تیر صدا او د رساله چې لغونه وګورو به سره پوښوي چې د ذکر خبره خو نه کړي چې زه لغی اصلاح نه وسو چې څه کېږي چې یو کار خبره کوي چې زما اسلام حضرت پاخه وکي د سترګو نظر لا بنای لاړ به سړي دل نو پاخه وکي به خدمت مولانا محمد یحیی ندی رحمه الله یا مولانا ذکر الله مولا غالبا والد صاحب ده هغه به دا خدمت کوي هغه به چې دا رسایل رال نو پټ به کې خو ده نیو ته اوروه او دو په خپل لیدل یو ځل ورته مولانا یحیی ازما دوست نه زما دوست سبحان الله او موږ اول ځان ته ما څوک مخالف دومره بد می شي سبا کما اسلام ده عجز کمزور نفرت ورنه کی یو خبره را پسې وکړل فاهو تاسو خپل یې محب الله څه شي نور غټ سړی ها دا غویا زما دوست الله اکبر دا زما دوست ته زویر کړم باندې هه څه وی ولي وسره پسې لیکي نو سره سایل نه راځي او ته جی بلا شي رسایل راغلي دي او تا ته ویل دي سناو کړي یې نه راول راول ته سناو کا کله چې ته په خپل خبرو کې یو خبره د کار کړی چې د ځان اصلاح وکړي دا درېمه طریقه د اصلاح ده چې د دشمنانو په ذریعه د ځان سو کې اصلاح وکړي او سره طریقه حجت الله الادم مولانا غزالی رحمه الله امام غزالی رحمه الله دالک کړی ده چې هغه د اصلاح طریقه ده چې کله ته په چا کې یو عیب وګوري او تا ته ناقصن شي نو ته سوچ وکړه چې دا عیب په ما کې شته او که نشته که نه وي خو ډېره ښه ده او که وي د عیب نه ځان بچ ستا اصلاح به وشي خو لیکن د اصلاح دا څلور طریقې څلور طریقې په څلورو کې د دې حاصلولو کوشش وکړه مرشد کامل دا ډېره نهایت بهترینه طریقه ده د اصلاح زموږ اکابر ته د نن ورځې پورې څومره خدمات ته دیني کړی دي هغه د د دشي مرشدینو په خپل کې ځان خاورې کړی ده چې دا هغه د وجه نو هغه تاغه مقامات تاسو چې موږ د هغه په تاریخ او هغه کلامو په خپل نو مرشد کامل اصلاح یو طریقه یا رسول یو مخلص دوست سره مشوره کول جماعه ابن راته بیانوه ومه طریقه تاسو مخالفین او دشمنان هغه تاسو څخه خبرې کوي کوم عیبونه تاسو موجود هغه نه ځان خلاصو کوم دروغ ویل هغه پرېګل او دریم دا چې چا ولا خبره د عیب ولا د تخکار سره تاسو په تخکار سره او تو سوچ کما کې د عیب شته کنه کوو دا غیر ازاله کوشش وکړه خود به خود ولې کومه اصلاح راشي صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين